شته چې فتعلم علما مؤکدا نو بیا په علم مؤکد دا خبره او معلومه شي بحيث لا يخطر عندها امکان مخالفت چې هغه چې دی خاطر امکان دی هغه مخالفت کوي نه انها عین الجسد یعنی دا پته وی چې دا عین جسد دو عین جسد غنی حتی لو وتی الجسد پر دې که چېرته يو جسد هغه ومږشه يعني چېرته مقصد دا د چا خپو لاندې راغی ومږشله څه پر واچېدل او قطع يا د جثې يوه حصه کټ کړه شي لأيقنت أنه فعل ذلک بها نو ده دا خيالي چې دا مقصد دا ده چې ده دا يقين وکړي چې دا هغه نفس ناطقې سره دا کار وسو هغه روح حالانکه دا خو هغه صرف جثې باندې نفس ناطقې باندې خو نه وعلامتهم انهم یقولون من جذر قلوبهم او علامت دی دادا چی عام خلق را دادا جی دو دی اصل کی یعنی اغا زڑ منز ندا خبر کئی ان ارواحهم عین اجسادهم دو دا خیال دی دو ارواح دا عین چی دی دی دو اجساد دی نور پا دی تفریقی باندی نه پوهیږي یا دو دا خیالی او عرض طارین علیها یا دو دا خیالی چی دو ارواح دا اغا مقصد دا چی یو عرض دا طارین علیها چی پا دی اجساد وانی چی دا طاری شوی دا و ان نتقت دا دغا سی خیال دائی لکه تاسو ټولو دا خیال دا ہاں البتہ بلد چی یو استاد در توئی چی نا دا سی خبرانه دا یا یو مشر درته وای چې داسې خبره نه ده نو ایغه له وجې نه خو به منی یغ مخکې خو په زبان داسې کول کوي چې او زه د د جوسې نام نه بلکې د چا نام یم د روح نام یم خو لیکن حقیقت کې د زړه تلا دا خبره پریوتې نه ده دا د چا زړه ته ډېر مشکل پریوزي دا خو چې پریوتله زړه ته کنه بیا خو کامیابې بیا خو د دې دنیا نه تعلق چې سکټ سمادیاتونه بیا خو دی وپیژندله چی زه د دی بدن نام نه یم نو د دی بدن ته چی کوم فواید رجع کیږی هغی کی به زما تعلق په هغی سره هسی عارضی وی او د دی روح ته چی کوم دی روح ته چی کوم فواید او کوم مضرات روح ته متوجه کیږی هغه به د ما چی مطمح نظری نو ټیک ته تاسو مونږ په خولی خو دا وایو چی مثال مونږ دی هغه روح نامی یو دی جثه خو زړه ته ملادا کوزه شوی نه ده کنی بیا به دی مونږ منافع او مضرات تی چا اختیار کول دی روح او دی جسد ورباندی به مو دونه پروا نه ساتله حالانکه مونږ خو شپی او ورځی په جثه منافع او مضراتو کی لګیا یو روح ولته مو ورپ خیال هم نه ده نو شاہ سے وئی وَإِنَّ تَقَتْ أَلْسِنَتُهُمْ لِتَقْلِيدٍ أَوْ رَسْمٍ خِلَافَ ذَلِكَ اګر که ګواهی ورکوی خبری کوی ځه بی دی دوی دی تقلید دی وجه نه یا دی یو رسم دی وجه نه خلاف تی دی یعنی اګر که په خولی دا وایی چی نه مونږ دی روح نام یو خو زړه ته یی دا خبره کوزه شوی نه یی فاولئک اذا ماتو داسی خلق چی کله مړه شی برق علیهم بارق ضعیف نو په دوی باندی پړک راشی یو ضعیف غوندی پړک دی عالم بالا نه وتراء لهم خیال طفیف او داسی یو نری غوندی خیال ورته ښکاره شی فی اشباح ملائکة په هغه اشباح دی ملائکو کی حسان الوجوه چه شایسته شایسته مخانو والی خدای پاک هغه صورتو ته متمثل کی بی ایدیهم الحریر او دی دو په لاسونو کی ریخم وی لکه حدیثو کی راغلی نه چه ریخم ورته راوړی یا په هغه کی روح بند کی خدای پاک دی مونږ ارواح په ریخمو کی بند کی و مخاطبات و هیئات لطیفة او دو سره مخاطبات وی اعمال لطیفه وی و فتح باب الی الجنة تاتی منه روائحها از جنت هغه دروازې پر کلاو سی چی هغه نه ورته خوشبوګانې رادرومي و ان کان لابس اعمالا منافرتا او کچرت اعمال منافره کړیو دی ملکی سره منافر اعمال کړیو او جالبتا لعن یا داس اعمال کړیو چې هغه لعن ځان طرف تراکاږي دس علم ذالک نو مقصد دا چې ښخ کړای شي علم د دې په اشباحو دې هغه په امثالو د ملائکو کې سود الوجوه چې هغه تور مخانی حالانکه فرشتې خو ټولې ښایسته دي خو دا د هغه دو اعمالو ته خدای پاک مقصد دا دی چې داسې شکل ورکړي په داسې صورت باندې فرشتې بیا ورته چې کی ظاهرې کی سود الوجوه و مخاطبات او مخاطبات و حیات عنیفه په سخت لهجه باندې سره ملاو کیږي کما قد يدس الغضب لکه غضب دا مقصد دا دی چی کله د چا په صورت کی وی د درینده په صورت کی او جبن دا د چا په صورت کی ارنب په صورت کی او دنیا چی ته وینی دا د چا په صورت کی د هغه بوډۍ په شکل کی لکه هغه مخکی می ته تیر کړی وو نو دا خدای پاک دی معنویاتو ته چه ورکی هغه مقصد دا دی چی امثال ورکی او اشباح ورکی صورتونه ورکی وهنالک نفوس ملکیه او دې پر خدای پاک خپل فرشتو یو ټولی مقرر کړی ده وهنالک نفوس ملکیه هلته نفوس ملکیه دی استوجب استعدادهم چې د دو استعداد دا خبره ضروری کړې ده ان یوکلوا بمثل هذه المواطن چې دو د دغسې کارو باندې موکلی یعنی دو کې دا خدای استعداد شاید چې دو په دغسې کارو موکلی چې نیکو خلقو ته د نیکو صورتو باندې ورځي د دو اعمالو د وجنا بدو خلقو ته په بد صورت باندې و یؤمر بالتعذیب او التنعیم او دو ته حکم وکړی سی دی دو اغا استعداد دا خبر واجبی چی دو ته حکم وکړی سی په تعذیب او په تنعیم سره فیراهم المبتلا عیانا نو اغا مبتلا چی وی اغا په سترګو وینی چی اغا دی په بد شکل کی رالی اغا دی په ښه شکل کی رالی و ان کان اهل الدنیا لا یرونهم عیانا اگر که خلق نور خلق په سترګو نه وینی اغا مړی ته ځنکدن په وخت باندې په سترګو ښکاري چې هغه دې روح رنه څه کوي اوباسي روح رنه اوباسي نارې کوي او مقصد دا دی چې نور خلک یې نه ویني او هغه نیک سړي ته په ښه شکل کې اخیږي او په دغه وخت کې دی مسکی مسکی کېږي او مقصد دا دی چې بشاشت غوندي په اگر که بظاهر تکلیف غوندي خدا چې یو نور غوندي ورسره نو هغه له وجې نه دی خوشحالي محسوس کوي چې ښه ده اوس په غل ایمانه چې روح وباسي او ملیالا او پورته طرف ته بچي سي لاړ شي نو نور خلق یې نه ویني خو دوی ځکه تاسو وایو نه فلا دا واقعاتو په کتابونو کې لوی مستند واقعاتو په کتابونو کې هسې نه چې هغه داسې یو بادشاه وه بیا مقصد دا دی چې ملک الموت داسې په صورت کې ورته راغی په پوه شي بیا داسې ورته وویله بیا داسې دونه صبر راکړه چې زه دا څه وکړم بل به ورته دونه صبر نو دا مقصد دا دی چې هغه د ده هغه وجه یي اعمالو نو که هغه و نو په هغه بل سخت لیږي ورته راشي چې نسته صبر بس نو خپله یوه پاسې نیمه یې کوزه کړي چې اونه وی بس ابل ته ته ښا ورځه خدای پاک وای چې ټیک ته هغه دی وکي مونږ دی وکي هغه نو چې کله سدي حالت ته زور ته بیا معنی چې کا قبض کا دا دی هغه اعمال چې اثر وی خدای پاک په هغه شکل بیا اوس کار کوي وعلم په دې خبره با لکه بالکل ته دې ته سوچ وکړه چې مقصد دا چې یو ماشوم کله شیطانی کوي شیطنت کوي ورته ښکاره کېږي چې ښه کارونه کوي خو په شاغ باندې به شه جي والم په دې خبرې ځان پوه که اوس ګوره د انسان دوه قسمه اعمال دي سبا به بیا نور تشریح درته کوم په دې بل باب په ابتدا کې یو داسی خصوصیات تی دی انسان دو قسم خصوصیات تی یو داسی خصوصیات تی چی دی انفرادی زندگی سره دی اغه تعلق تی انفرادی اعمال وی او یو داسی کارونه چی اغه اجتماعی اعمال وی یعنی دی صنف په پوښي دغه سي یعنی ګروپان ګروپان به بیا التا هغه صورت نوعی احکامات نور تشریح سبات تکو خو اوس دالته صرف هغه دورا ورته خو دې مسله سبا را درو خدای هغه ربط جوړی دی بابونو په مابینس کې نو ځکه په اخر کې ورته دا مسله راوسته چې بل کې باول کې دا مسله بیا ورسره لګو که خدای خوښه وه وعلم پدی خبر بانی زان پوئی کا انه لیس عالم القبر الا من بقایا هذا العالم دا عالم قبر بل شئ ندا مگر دا خود دی دنیا دی بقایاو ندا دا د دې دنیا اخرنۍ حصه ده عالم قبر د دې دنیا چه ده اخرنۍ حصه ده تا پاره وانما تترشح هنالك العلوم من وراء حجاب او مترشح کیگی دالتا یعنی پا عالم قبر کی دا علوم من وراء حجاب من وراء حجاب دا مقصد چه لگ لگ یعنی آغا سزاگانی جزاگانی خو لگ لگ وی و انما تظهر احکام النفوس او ظاهری گی پا عالم قبر کی عالم برزخ کی احکامات تی نفوس المختصة بفرد دون فرد چاگا خاص فرد دون فرد باندی اغا احکامات دی اغا نفوس مختصة بفرد دون فرد اغا مقصد ظاهری گی بخلاف الحوادث الحشریة پا خلاف تی حوادث دی چا دی حشر او دی قیامت په هغه احکاماتو دی صورت انسانیه سره یعنی هلته هغه نوعی چه هغه نوعی پوری خاص وی هغه احکاماتو ته چه وی زیات هغه وی توجه وی هغه فرد فرد وال نه چه ختم سی بیا مونږ په دې پوه که دا مقصد نه چه تاسو دا خیال وکړئ چه هغه فردی فردی اعمالو حساب باندې ګرانو او خبو اوریدونکو او مینوالو که تاسو غواړئ چې دا خپلای او رنگین کیسټ لاس ته راوړئ دا پته یاد لرئ صدائے حق کیسٹ مرکز دارالعلوم حقانیہ اکوڑا خطر کیل مجاہد عزر علم سرا ملابی دا کیسټ او همداشان نور کیسټونه د نړۍ د جیدو علماو تقریرونه هر قسم تلاوتونه جهادي ترانې نظمونه نعتونه به تاسو ته صداي حق کیسټ مرکز کې لمجاهد ورور زرالم سره ملاوي د ضرب او نصر باب نه جمعوالی په معنی سره رادرومی او قیامت ورځ ته یوم الحشر ځکه وتایی چی دی کی به اولین او آخرین ټول خلق یو ځای څه کیږي جمع کول شي نو دې ته ځکه حشر وتایي محشر محشر هغه ځای دی جمع کولو ځی ته محشر یا محشیر آویلی کیږی او شاه صاحب بیا دا ټول دی عالم برزخ نه بعد دا ټول مراحل باندی دی دی دیتا وقایع حشریه وئی کنه وقت اصل کی حشر خو هغه دیو ځای کې دلو زیته وتای چا کوم مقصد میدان کی ټول خلق حساب کتاب پاره یو ځای شی سره خو شاد صاحب بیا د عالم برزخ نه بعد چی کومه دوه ما پوکڼی پوکواله شی او ټول خلق پاسی او دی نه بعد چی کوم حالات شروع سی اور تر اخیر جنت او دوزخ تا تک پوری تاسو مونږ دی خدای جنت ته بوځی دوزخ نه مو دی خدای وساتی تر هغه پوری دا ټول وقایعو ته دې ته بیا شاه صاحب چوته یې وقایع حشریه اوس دا وقایع حشریه څنګه دي او مجازات په قیامت په ورځ باندې څنګه کیږي ما تاسو ته ویل چې ګوره مجازات دا تدریجا ده دا دنیا خو دارالعمل دا دارالجزا نه ده خو بیا هم لږ لږ یو څه حصه غوندې جزا او سزا په دې کې هم کیږي بیا عالم برزخ کې لږ له دې نه ور زیاته غوندې کیسه وي او بیا مغ په عالم آخرت خو چونکې دغې دې پاره ده هغه دارالجزا ده یوم الجزا ځکه ورته نو هلته به کامل طریقې سره د اعمالو سزا او جزا آبه سړی چه کئی سکی خو اوس دین مخ کی شاہ صاحب اس یو توتیہ غندی او تمہید قائمی گورا ما تاسو ته پرون ویلا چې یو احکامات انفرادیوی او یو احکامات نوعیوی احکامه یعنی په انسان کی دو قسمه خصوصیات وی یو خصوصیات انفرادیه وی او یو خصوصیات اجتماعیه وی خصوصیات انفرادیه اغا تورتائی چی بعض افراد دی انسان دی بعض نورنا پا اغا سرا ممتاز گرزی او دی تا تشخصات وائی لکه مثال په طور باندی دا راشد مولی صاحب لدی معراج الدین مولی صاحب نا ممتاز دا په تشخصاتو کی اغزان لا یو قسم غوگونا پوزا خلص ترگی او جسم کڑ کاتو دادی او دی دو زان لیو قسم دی بل زان لدی نو دې ته بیا تشخصات تای او دې ته خصوصیات انفرادی وایی او یو خصوصیات اجتماعی وی خصوصیات اجتماعی آ دې ته ورتای چی هغه د هغه نوع په ټولو افرادو کی موندیږي آ دې په نوع په ټولو افرادو کی چی وی موجود وی بیا دې ته خصوصیات اجتماعی وایی بیا د خصوصیات اجتماعی چی وی دا د صورت نوعی تقاضی دی وجه نه وی او صورت نوعی خو مثال دی انسانانو ټول شریک تا نو په دغو خصوصیاتو کی ټول چی وی شریک وی او دا خصوصیات چی د صورت نوعی دی وجه نه راغلی دا خصوصیات بیا په دو قسمه باندی دی یو ظاهری دی او یو سدی معنوی دی ظاهری دا مقصد لکه مثال انسان یو خاص قسم خلقت لری لون شکل مقدار صوت دا یو خاص قسم دا اکثر انسانان اکثر نو ټول انسانان پدی کی چوی سرا شریک وی کمی کا یعنی پدی کی ټول سرا شریک دی پدی کی ټول انسانان سرا شریک دی چی مثال انسان دا یو قد لری دی هغه غوندی سیده قد لری او مقصد دا دی چی داسی دو لاسونه لری دو خپی وی او یو چی کوم دی سیده او ټول وجود دی ویختو ډک نه وی داسی په مخصوص انداز نوکان وی دا شیونه وی داسی لاس کی پنځه ګوتی وی نو پدی کی ټول نوع انسانی دا سره شریک تا ها البته هغه بله ده چې رنګ کې یا چا پوزه غټه چا وړه چا چیتې سترګې چا ښې سترګې هغه ځان له خبره ده خو نور په دې خلقت یعنی لون شکل مقدار او صوت وغیرہ په دې کې مقصد دا دی چې انسانان برابر دي دارنګې سپي دي خره دي دا په هغه لون شکل وغیرہ کې که دلته مقصد دا دی چې ټیک ته دو کې بیا خپل اصناف وي خو نور ار که دغ ځای سپی وی غاپی او که چین ته لاړ سی هلته سپی وی دغه شی چی وی غاپیدلی وی دغه شی چی کئی غاپی دغه سی داسی نه چی هغه بل قسم چی آواز وی دارنګ خرو ته وګوره بل شی ته وګوره نو دا هغه دی صورت نوعی تقاضو احکامات دی چی دی خرو یا دی دی سپی یا دی دی بل حیوان یا دی انسان هغه صورت نوعی دی ایغه تقاضا کئی او وی ظاهری شینا نو یو قسم داسی احکامات اجتماعیه دی چی آ ظاهری وی او ځنی احکامات نوعیه آ داسی دی چی آ ظاهری نوی بلکه چی وی معنوی وی لکه مثال په طور باندی باطنی وی دی هر شی دی ادراک یو خپل دی هر شی دی ادراک یو خپل طریقه ده انسان په عجیبه انداز سره ادراک کئی د شئینو خری کئی او مقصد دا دے چی اسی کئی خو هغه په نورو طریقو سره کئی او هر یو شی په ذهن کی په باطن کی اهتداء للمعاش پرته ده خپل معاش طرف ته هدایت پروت تا انسان په ځان ته یو طریقې سره ګټه وټه کئی او خپل ځان له شئینا برابرئی او حیوانات بی ځان له کئی ته پرید ځناور هغه چی خس خوراک چیرته کړی سبا به یخ ځای ته خپل چکی ورزی دارنګی هغه چی کوم وقایع په دی باندې روانی سردی ګرمی په بش تکلیف وغیرہ هغه نه ځان بچ کولو دی پارا هر شی کی خپل تدابیر چی وی پراتی ځناور ګرمي وشي لاړ شي هلته بوټي لاندې خپل ورلاندې شملي بیا چې یخني وشي بیا لاړ شي هلته لمر ته ودرېږي انسان کمرې ته ګډ شي ګر ځان ته بل کی بل خو به هر حال دا مقصد دا دی چې هغه د صورت نوعي ځنې داسې احکامات چې آچوي اجتماعي احکامات خو باطني وي ظاهري نه وي لکه اوس احتدال المعاش استعداد لما يهجم عليها من الوقايس هر شي ته خدای پاک خپل لکه مچۍ ته خدای خپل الهامات غورځولي چې داسې به رسونه ټولی داسې به وکړي داسې چې هغه احکامات د بله سره غوټه مچۍ چې زنبور چې ورته وایي هغې ته یې نه غورځولي نو بهر حال انسان کی دو قسمه اس من خبر چونکہ صرف انسان پر دن انسان کی دو قسمه خصوصیات وی یو خصوصیات انفرادی وی او یو خصوصیات اجتماعی وی او بیا خصوصیات اجتماعی بیا په دوه قسمه دی یو ظاهری وی او یو باطنی وی نو د انسان چې کله مرشی خبره مونږ په دې کې وسکو د انسان چې کله مرشی نو د ده د خصوصیات انفرادی دا ختم شي دا ختم شي او د ده هغه خصوصیات اجتماعی دالته چسی کارامت شي دالته بیا د ده خصوصیات اجتماعی کارامت شي نور خصوصیات انفرادی به چه سی ختم شی اوس تاسو په دې خبره پوه شو دا کیسه شاه صاحب تر یو حده پورې کول غواړي باب ذکر شیء من اسرار الوقائع الحشریہ دا باب دا په بیان دی ذکر دی شیء یعنی صحیح سے کہ دی اغا رموزات او اسرار دی اغا حوادث حشریہ ونا قیامت په ورځ باندې کوم واقعات کیږي د هغه څه اسرار او رموزات یوه حصه غوندې درته بیانوي الارواح تنجذب الى حظیرة القدس اوس دا ارواح دا کش کیږي کینچ کیږي په طرف ته چا حظیرة القدس حظیرة القدس طرف ته د ارواح التزی داسې چینج کیږي لکه مقناطیس ته اوسپنه څه کوي ځان ورنږدې کوي نو دارنګه د ارواح حجیرت القدس طرف ته ځان څه کوي ور یعنی حجیرت القدس دی انجذاب کوي او الته دی صورت یعنی نوع انسانی نوع انسانی یو شبهه موجوده ده په حظیرة القدس کی که تاسو یاد شی ما درته ویلی وو چی هغه ته روح اعظم وایی او هغه ډیر زبانونه دی او ډیر خولی دی او چی پورا هغه اوږد حدیث می درته بیان کړی وو البته بیا مو هغه کی ضعف هم چه ښودلی وو چی په دی حدیث کی چه دا ضعف تا شه جی اعلم په دې خبرې باندې ځان پوه کا ان للارواح حضرتا چې لپاره د ارواح یو دربار دا یو بارگاه دا ورپاره تنجذب الیها انجذاب الحدید الی المغناطیس چې دو کشکیږي دا ارواح ځان چکی الیها په طرف دی دربار انجذاب الحدید الی المغناطیس داسی دا محل د اجتماع د هغه نفوسو ده، دلته هغه نفوس جمع کیږی چه هغه متجرد وی او خالی شوی وی د هغه جلابیبو د ابدانو نه یعنی بدن څادرونه چه کله بدن څادرونو نه چه کله د هغه ووځی ارواح نو بیا په دی حظیرة القدس کی جمع کیږی چا سره جمع کیږی اجتماع چا سره رادرومی بالروح الاعظم په هغه روح اعظم سره اجتماع رادرومی کوم روح اعظم الذي وصفه النبي صلی الله علیه وسلم بکثرت الوجوه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه بیان کړی دا پچا سره کثرت الوجوه سره السن سره او لغات سره اما در تمخ کی اوګد حدیث تیر کړی او او دا څه شایدا و انما هو او تحقیق سره دا روح اعظم چې دا تشبه لصورت نوع الانسان فی عالم المثال دا یو قسم تشبه دا او مثل دا لپاره د صورت نوع دی انسان دا دی نوع دی انسان صورت تی پارا یو مثل دا او یو نیگیٹو دا فی عالم المثال پا عالم مثال کی او فی ذکر یا پا لوح محفوظ کی ایم ما شئت فقل چی کم قسم تعبیر تکائیوے کا دا سی اوایا چی دا دی اغا نوع انسانی یو شبہ او مثال دا پا عالم مثال کی یا پا لوح محفوظ کی سنگ تعبیر تا خوخوی او هغه احکامات چی کوم دی نوع نر پیدا شوی یا مقصد دا دی چی غالب په دی باندې جانب دی نوع وی یا خو خود دی نوع نر پیدا شوی یا غالب په دی باندې جانب دی نوع وی هغه احکامات بیا دالته چوی باقی وی دی هغه دی پارا بقا زائدہ او دی احکاماتو فردیه و پارا چه زائدہ فنا زائدہ ومحل فنائها عن المتاکد من احکامها الناشئه او دا حضرت القدس ځای دی هغه فنا دی هغو احکاماتو ده چې ناشی وي د خصوصیت فردیه نه او پخته هغه احکامات پخته احکامات چې ناشی وي د خصوصیت فردیه نه هغه فنا ځای ده او دا چې کوم دی و بقائها دا فنائها باندې ور عطف تا او دا محل دی هغه بقا دی هغو احکاماتو ده چې ناشی وي د نوع نه او الغالب علیها جانب النوع یا جانب دی نوع بیا په غالب وی یا نوع نرنا شوی یا دی نوع جانب چی وی په غالب لکه کفر دی کفار و نفاق دی منافقین و اسلام دی مسلمانانو دا دی نوع ندی ندی رنا شی خو اغا نوع جانب یو قسم تا چدا په غالب شوی دا شاجی ایو مسئلہ اوس افراد الانسان لها احکام متعددہ افراد دی انسان چی دی دی پر احکامات متعددہ دی متعدد احکامات دی و تفصیله تفصیل دادا ان افراد الانسان لها احکام افراد دی انسان چی دی زن احکامات دی پار دادی یمتاز بها بعضها من بعض چی پا اغا احکامات سر بعضی دی بعضون ممتاز کیگی چی اغا تا احکامات وتتوارد علیها جمیعها او ټول په هغه باندې متفق دي ځینې احکامات داسې دي ولا جرم انها من النوع او دې کې شک نشته چې داسې قسم احکامات چې دا ټول په شریک کیږي ټول پکې متفق وي دا به د صورت نوعي تقاضو دی وجه نه ها البته بل د چې عوارض رئیسی نو هغه د صورت نوعی تقاضا چکی بدل کی لکه مثال انسان صورت نوعی تقاضا خدا دی چی دی به ما اظهار دی ما فی ضمیر کئی او بل دی چی څه عوارض رال او مقصد دا دی چی یو سړی په زبان پری که چالا مقصد دا دی چی پیدایشی په کتا مادی کی څه نقصان راغی نو گونگ و یا انسان هم خدا دی چی اوری با نوع انسانی هغه خو مقصد دا چی څه عوارض دی وجنا هغه کون شو داسی حالات پرال خدای پاک تاسو موږ داسی امراض نه ساتی بوش په په دغه باندې دی خدای راولي شجی ولا جرم انها من النوع والیه فی قوله تعالی او دی طرف ته اشاره راغلی ده پدې کا فی قول علیه الصلاۃ والسلام دی ته اشاره راغلی ده پدې قول دی حضور صلی الله علیه وسلم کې چې ګوره کل مولود یولد علی الفطره حدیث میں مخکې تر تیر کړه چه هر مولود په خپل فطرت باندې پیدا کیږي یعنی صورت نوعی خو د دې تقاضا کوي چې ټول دي چې مسلمانانی ا البته بل د چې عوارض دی وجنه د خپل فطرت کې تبدیلی راولي دي عوارض دی وجنه نو دا تبدیلی عارضی دی عوارض دی وجنه چې راغلی الحدیث یعنی اقرا الحدیث الی اخره دی معنی دی شه جی بیا می درته ویل چې د احکامات نوعیه دوه قسمه دي هغه دوه قسمه اوس دی بیانې حاصل کې ما ګوره درته ټوس رو باسله خبره وکل نوع یختص به نوعان من الاحکام او هر قسم نوع پورې بیا دوه قسمه احکامات ته نوع دوه نوع دي احکامات خاص ګرځي احدهما یدیغ دوه قسم الظاهره هغه ظاهر دي ظاهر احکامات کالخلقت ای اللون والشکل والمقدار وکالصوت ای فرد وجد منه علی هیئت کوم فرد چی دی که پدی هیئت سره من دسی یعطیها النوع نو نوع دا شینا ورکی ولم یکن مخدجا من قبل عصیان الماده خو کله چی دی مخدج او ناقص الخلقت دی طرف تی اغا نافرمانی دی مادی نه نی چی په مادی کی نقصان نی نو نوع فرد ته دا احکامات بیا چکی ورکی لکه نوع انسانی انسان ته مقصد دا چې دی اظهار دی معافی ضمیر دا ورکی بل شی ورکی خو کله مادی کی نقصان او آب بل خبره ده فإنه لا بد يتحقق بها ويتوارد عليها ذکر چلا بدی چې دا افراد بطول پدې معنی متحقق کیږي او افراد په دې نوعي احکامات باندې متفق وي اشعر او ویختو به ډک وی الی غیر ذلک مما لا ينفک عن الافراد دارنګ نور خصوصیات چې هغه افرادو نه جدا کیږي نه عند سلامت مزاج هو چې کله مزاج سالم وي اګه مزاج کی فساد راغله او بیا کله نه جدا سی داسې اس پي چې یو وخت باندې په مزاج کې به څه بیماری غوندي او سرمن به خالی غوندي دا به داسې انسان وي چې ټول به ویښتو چی ډکي په دې وروځو او په دې سترګو په غوږونو په هر شي باندې به یې چی ویښته وي هلته موږ سره یو بلوچی و دونه ویښته و په که نه چې ما وایه سم ما ورته ویلې چې تا ته به یې ویلې چې ما ته هلته حاجام پر ستړی چې هغه مشین پکې کار نه کوي دونه سخت سخت ویښی و سم داسې نیغ نیغ د کوڼو والا غني داسې تیره تیره غوندې ویښته یې ښه جي او دالته په تندې پورې تر دزي پورې و سمه ډکه وه ښه جي صدر صاحب پیزنی فاضل سوس و ثانیهما ابل اغا احکامات دی نوعی دی چی آچوی باطنی دی و ثانیهما ابل اغا الاحکام الباطنہ اغا احکامات باطنی دی کل ادراک لکا ادراک وقرار شتا خدای خپل قسم ادراک ورکڑی دا والاحتدائی للمعاصی